ایا په لکه نه جن اخبشتي پر اسخته او دي حاضر نو حاضر کنه نو څنګه خبره کوي ترې یو خبر کې خوش مشاهده کړی بل طریقه خوشتي په عقل نه معلومي الا وغرا انهم بشکدي من ابهم لدروغ دا وجنا وای ولد الله الله بچی دا وی زیګون کړی الله ولد مذکر تم وی مؤنث تم وی یو تم وی ګڼ تم ویل شي ولد فعل معنا مفعول وانهم لكاذبون لدروغ مالکم سری تاسو مالک کئی پتا تم سنگا پیسا لیتا ہوئی افلا تاکم نصیحت نقل ہوئی ام لکم سلطان مبین یا تاسو پر دلیل دی واضح دغه پر نن بل خبره کوم تاسو کتاب خپل کتاب راوړئ که تاسو شي دا امر سره د تعجیز نشي کولای دلته لیکل دي د مجاهد نه کفار د قریش ملائک منت الله او صدیق ته وی نسخري څوک دی نه دي څوک دی د سردارو د پیرانو لونه د پیرانو سرداران چې وی دا ویلو دا فرشتین اعوذ بالله د الله نبی او د سردارو د پیرانو نه ودل یا ترجمدار د دې د الله په مخ کې سبب دی مناسبت ته څنګه الله معبود دی دا رنګ دی معبود ولقد علم الجنه قسم دې چې واقعي هغه پیران چې دیو ته استغانه وي انهم دغجن لمحضر حاضر بکر کی جهنم تا نو چې کوم خلک معبود وي نه غږي ادا الله بچي نه غږي جهنم لشي خبر وانهم ولقد الجن انهم دا پیران دغه شیاطین لمحضرون حاضر بکر شي جهنم الا من هو من هغه چې سوال جهنم وي دنه کې روکه جهنم اوس د پرشتو خبرې کو پرشتي وایي چې موږ د الله بندګان اوس الله خبره نقل کو الله ته حکم د پرشتو وما منا نشتی فمن کی پرشتی الا له مگر در پر مقام معلوم یو زید معلوم طول پرشتی اقرار کئی چه دا تاسو سوال دا اللہ لنین عوض باللہ غلط وائے نشاوی د غربي او د حجت په سره سره زما جون د غالبي د دلایل په بنیاد باندې دلیل به زمون مضبوط حسن بصری وایي مدد پې کوي الله په جنگونو کې به کوي او پیغمبران چې موږ جمهور شي شي هغه په دوکه باندې په جنگ کې په جنگ کې بدل راځي وابصرهم ګوره دی حالت دی ګوره پس په دې به هم څنګه دی انتظار عذاب کا صبر کوا د مصیبت دی ایا په عذاب باندې جلدی کوي لکه دی وې چې عذاب را ولا کنه عجل لنا قطنا کله چې حالت عذاب بساحتین د دې په میدان باندې ساحه د کور مخه ده ساحه عرض الواضع عند الدور مکان واسع مطلقا میدان دی سره سبا سنا کار سبا دی راول شو کوم خلق ما چې عذاب راځي او سبا کې مؤقت عادت دا جمهور خلک پیند شپې دي او حمله کې پیند سار کې مطلب هغه عذاب چې راځي او سبا کې سنا کار دی سبا دی راول شو نو مطلب دعوت نه راځي او دې ایمان راوړي نو تقشن وتولى عن مخت وارو حتى حين وابصر بورا بیا دوباره متصلی د پاره تاکید د پاره د قیامت روان دی بدل بدل سبحان ربک رب العزت صاحب رب سره چې رب دې د غلوي عما يحكم الله بیان والسلام على المرسلين او سلام دې پر رسولانو باندې حمد دې الله لك مربي د مخلوقات دا خلق د نیکانو صالحانو سلام او شابه ته تشریف الرسول توحید ثابت شو ته په نن داوټ په دې سلام شو یو بل فقہی مسله ته وګتله چې سره یو سره پلان کې علی السلام بعض علماء امام نووي چې وايي پیغمبر خدا ته الله مصلي على محمد على ال الواز بره الله مصلي وسلم یا صلی الله علیه وسلم یواجب صلی الله یواجب صلی الله علیه او دویم الله خپل کلام ختم کړ په سم باندې په توحید والحمد لله رب العالمین و هدایت جامع دی او کامل دی په خپل دی واقع شوی دی فی رجبلا چې الله د لوی مالک دی یا په سلام وکړي نمازنا سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام و دا په پیغمبر خدا کول بل یا په شو سموي هر باندې په دا دی او دوی چې تاسو دې وګورئ نو ګویا پر پیمانه وغوښتل بل روایت وایي چې پر پیمانه پاتې دی په کوم ځای کې چې کوم کې مجلس ته پورته کېږي نه راځي یو بل دې په دې مال ته پاره هغه بل دی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا په سورې سوال دې کې هم د عزت د پیغمبرانو کمزور کیا وې دا کما قبل تکمل سپیغمبران ته ذکر شو سپدې کې داوود سليمان دي دا ذکر پدې کې دویم په ماقبل کې زموږ لپاره نصيحت دی مخکنو نه موږ د الله مخلص بندو نو دغه نقاط او القران صفات القران او ذکر دلیل دی نو دام پکې وایا چې دې ذکر براشي ذکر خدای راکړي صفات ترجمه نه راځي الله به خبري انور اقوال پکې څوک سورت نوم دی څوک وایي کافران د قران نه واپس شي ول قران قسم دې زما په قران دې ذکر چې خاوند دې ذکر ذکر نصيحت تم وي شرافت تم وي شرف ذل وعد دې شرف او جواب د قسم ان ذلك الحق تقاسم للناس ثالث وي اخبش ان كل لا كذب اصول یو بل کړي پکې وی بل الذين كفروا قسم دې زما په قران کې خاوند یاداشت دی خاوند د صحت دی خاوند عزت دی دا خبره پرېدم دلته ده بلکې کافران دي په عزت په غلبه کې وشقاق په مخالفت کافر موږ زور وایو پیغمبر ته څه شوی دی په عزت په غلبه کې وشقاق په مخالفت کې پیغمبر یو طرف ته او بل دی بل طرف کم اخلقنا دي خو غلبه شو کنه الله څومره هلاک کړي نو مخکې دي قرن قومونه مراد قرن آل قرن فنادو دي आवाज کو کوم چې عذاب راغی بدل ورکی ولا تحین مناس او نو دا ټیم کې حین د خلاص اشتیا طالبان یعنی یو پکې ما اولای مشبه باللیسا دام اغلا پر یو دوا درې څلو دا مګنه یو غره یو او د دې پسینه کې نات دا چې یو سره فرق کوي یو سره شي دا طاقت نه چې تمام مخلوق کان کو پیراولي علم پیراولي قدرت پیراولي دا دغه په دې ناس ان هذا لشيء عجاب دا یو شی ډیر ناشنا ډیر ناشنا صيغه د مبالغه ډیر ناشنا پیغمبر خدا غیر موندو د تر خوا کې تلوات راکې نه ابو طالب ته ولاړ دا کوم ستنه شکایت کوي وای ته کنځل کې لګیا له وتا او دا وځي خبره نه شو پیغمبر دا خبر کو یاد کړ زه غواړم د دې یو خبره کوي ویل عرب د تاجیشي حکومت بدلوي وي دې کې څه خبر نه عرب دای ته شي دین هم عرب دسی خبرو ته کوم چې بات شي کوته ملاو شي او عجم ولا دې سره کو ته ادي له ده هل عجم الجز خو خوشاله شي لکه تمام عرب هم خادمان شي او عجم هم زم شي نو بیا فقال له ما هي كما ده وابيك استغفر من قسمي انه في انك معاشر ده بم بوله ولا سو نور وایا یو نه یو خبرې لا اله الا الله یو خبره ان هذا بشک دا خبر دې کوي کنه دا چې پیغمبر څوک نه او دې په توحید کې کلک ولاړ او بل خبر نو کوي مو ته دا وکاو دا وکا او دې دغه خبره کوي ان هذا بشک دا خبره لشي نو شي نه مراد اراده کې دې شي دې خامخا دې چلول غواړي بل خبر تیار نه ما سمعنا بهذا نذو دې په دې مسله باندې چې مثل اخره په ورسته دي ورسته دي یا د عیسی اسلام دین دی یا د خپل مشران کوم دین دین پای کوم دانش دي دا په زمانه کې دا خبرې وي مخکې وي ان هذا الا اختلاف نه دا مگر اختلاف دی اختلاف باندې ته په اختلاف اختلاف د دې مثال نشته یو ځل مولانا موضوع په خپل خبره کوي چې توحید موحد او مشرک منځ کې فرق صاحب د هدايه وي وې دا چا خبره به مونږ چا لاله پک مجاهد ده وې اقا مجاهد جاهد وي چې هغه توحید من مسلمان یا په حقیقت کې مسلمان لکه مسلمان یا د دعوی د حد پورې مسلمان دا د هدايه بارش کتاب سوال فتول قلیب ور شامی ګور باب النکاح ګور الکتاب سره مؤمنتين بنبي مرسل ووحي منزل يقيني دي چې پیغمبر علی ګل شي او وحي منزل شي بدايه څنګه راوړل هغه ویلي د اهل کتابو کې توحید شته خو مجملا تفصیل کې شرک دي چې تفصیل کوي نو شرک په اجمال ټول کارو څوک الله نبی څنګه کوي دلې دا ورکړي دلې دا ورکړي د سوای بل هم په شک کې دي بلکې دي په شک کې دي دا سمه ده قران معنا بل دا په دې بل کومه دي اوس په عذاب تکل نه تکل خبره کوي لا ور خو دا خبره کوي بیا په شک کې دي او بیا دي عذاب تکل دي ام عنده دا پر دې بل وایي بل بل انتقال التراب قال خدای رحمت چې وحده له سجاده په دې کې دا خدای د رحمت رستا العزیز یزور ورد الوهاب بخون کی دا خود الله کا زور ور هغه دی بخون کی هغه دی د دې په لسری ام لهم سماوات پر اختیار پسون زموی او بینهما فلیتقود فی الاسباب فارزاو کی ولی فی دی کنا دا کل باندې پر قبول یو کی اسمان تا او باندې جند ما هم دا مشرکان جند یو فوج دی یو خدای جند ماس او دا هنالکا ظرف او معذوبون دا هنالکا پدی پور متعلق شکست خورده دی پا کم جاگی پا دقا مقام کی کی بدل دی او من الاحزاب د قومون نه دی یو فوج د فوجون نه دی او شکست خورده دی لکه مخکې چې بشوی دی دقا سبدیم شکست خورده بدل تبرازی که خیری التبوسن کو اوس فرعون ولا تاسو ته کوئی دا دا د حکومت دی مضبوطی ته اشاره کوي پټون دی یکی په تشمیه وکړي فرعون په کلکوال د حکومت کې دا څه فرق وای دی وکړ او دا دیوال نه د په حکومت کې خخ کړی دی فرعون سره یې نه کوټه جوړ کړ او بیا به کوټه نه پات کټ کې کټ ستنی په حکومت کې ویښ تو بسا دا یو کوټه او ذل او تاج خاوند نه خونه دې داسته بل ترجمه ده فوجونه دي غټ فوجونه په می باندې کول دي اصوک نه نبل یو کارو چې بشار سزا ورکوله نو په دې لاس باندې ولا نه تقوا په دې بل تقوا او په دې یو په تقوا د شي په والا پاتې کان یا سپیره پرې دې پوښي سره وختل کې وته او بیا به راک او مان لړمان او ماران یو پرې خو او کانه بل کاف پرې شه ته جهو خپل دي شي دا مختلف اقوال یا خدا فرعون دا تشبیه هم دې تمیخون والا دې دې کلک کو مضبوط حکومت یا فوجي لري او یا دې سزا ورته داسه نو هلاک کړي موږ دغه مخکې قوم بنو او عاد او فرعون او تاب او ثموديان او قوم بنو واصحاب لك زنګل والا اولئک الحزاب دغه حزبون دي اغام حزبون او دام یو حزب دي ان كل نو هر یو مگر تکذیب رسول کړي هر یو تکذیب رسول کړي یو یو کړي بل بل کړي او یا دا هر یو دعوت کوي په حق ثابت شو عقاب وما يدرو انتظار کې حوله د اکثر الا صحتن واحد مگر دی وی شری ما لها من بوا دا غیر پر بوا نشته دین له ګول دې کې او مهلت نشته له ګول دې مهلت نشته د فراق ته جمع کوي سره چې وکړ لو شي د خپل مخي واقعي زموږ بدن کې موږ غوا کار شو موږ به میږي شو نو عادت دا چې خلک غوا میږي د بچی راپري دا پیدا نو بیا سپي لري کی بیا دا غوانا دا بچی لري کی دا مخکې لري کړی بشي بیا په دا ولا من ته لاس وري تکون سات نو چې لکه سات وري بیا په راځي نو په واقع دي حلبتين عمر کی او معمولی غونډه وقفه چې دوه منټه درې منټه هغه ته په واقع لږ غونډه وقفه پکې نشته د تحفه د هاي ورچا خلق لا خاتون لکی نغد بیا چې خزاني والا ویسا اضافت ورکړ ملت روپے رکا سل رکا ذر رکا اقی تصحیح پہ جائز سوئی تے لأن هو قطعة من القطاس كاغذ دير واسا ويملك النومان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلقه دا استعمال دی هغه چیت زمونږ د موږ چیت وایو هغه چیت زمونږ ته پیج دی نه موږ راک خو خاله خیانت الله پیغمبر ته مخاطبه کوي چې علامه یقول صبر کوا د دې خبرو په وینا دا باندې چپ شه دا غلط خبرې باندې کوي وذكر عبدنا داوود یاد کړه بنده ما داوود علیه السلام ولې یاد کړم یو ترجمه دا ده چې پیغمبرانو کسی او کالی تکلیفونو صبر کړه دا سوال دلته په دې خبرې کوم یا کبی ته قصه داوود علی السلام چې دا ګناه د خلق په سینو کې غټ کار شي اوس کله نو قصه علی السلام تعظیم المسجد فی عینهم وتنبیها لهم علی کم تاسو دومره غټ کار کوئ داوود علی السلام نه سنا مناسب حرکت وشو الله تعالی سوکو یا یک چې صدا په خپل نفس کې او ځان ته تا دا شیونه چې تا ملامت کوي دا په ځای مرشو وکیلا کله چې پیغمبر او ذکر کا او هغه څنګه برداشت کړی تم برداشت کوه په دې وخت تفسیر کوي چې ګوره ډېر خسته تفسیر کړی دی د پیغمبرانو معصومیت باندې ذل ایر خاون د قوت دی آیت لا سن ولا ذل قوت دی غرونو با تسبیحات لی په حال سره دی غرونو د حالت نه معلومه دا دومره نه کړو د الله د حکم تابع دي او بلا شی د زوال نه قبل زوال نه بعد وان اشراق او د سبا پکې دا وخت ته اشراق نور چې نه خطر نو یې ته بوکور بکره نو چې اوخه دي پرکو کې اشراق شي نو شاو شي نو زحاش دا اول مو چې زحاق شي دا پکې زحا زحا نو د صلات الاشراق مسله ته کېند سو ګری وخت ودا مونږ نه کول اسو کوئی تسبیحات کوي تسبیحات ټول وته دی وخت نه بیا په صلات الضحى باندې بحث کړی او ګد بحث کړی او پیغمبر خدا لپاره صلات الضحى وکړو نو دا بحث شوی څو رکعاته دو رکعاته اته رکعاته دو رکعاته په کوم شوی وسببناه الجهود لحكومة المذكر قريناه بالحيبة والنصف وقت الجنود بلا فوجانو نعمتونه دلته پکې نور هم څه خبر اشتره چاویری چې سلو هر څو کې وسلو زره کسان څو کوي کولا سو کې راغله محرم سلو سلو سمیر زره والله واته الحکمت وتوقتم الحکمت هو حددي پیغمبري فرع علم وفصل الخطاب او خبره جدا کوي او دې زما په مې په خطاب په خطاب د جلو په سلو نه هو وهل اتاك راغلی دا خصم خبر ده خصم نبا خبر ته وای هغه خبر چې پاګې لوی فائدہ وي لوی عزت او شان دی هغه ته نبا او قسم یو ترجمه هم جګړه ته وای او بل ترجمه قسم راغب وای خصم ټول طرف ته وای او دې جګړو کوم ته قسم خستان څه کوي یو په یو طرف بل یو یو بل راځي بل ان تعال كل واحد بخصم الاخر اي بجانبي يجذب كل واحد خصم الجوال من جانبي ته کوم دی راغی راځه ته کوی ځوړ نه راکړ ته کوی جانب ته وای ته کوی جګړو ته وای نو قسم مطلب اطلاق په یو کې په دوه کې په درو کې په شپږو کې دا او د جوته ختم اوس په دې خبرو نه کوی اوس پرشتي او یو نقشه یې پیش کړی دا پرځي دا کته پیغمبران معصوم دي پرشتي معصوم دي او موږ یې خصمان دې مطلب نه جګړه نه درو مې درو به الکی چې دي دا د مثال پر کړې پر کړه دا د اصل پر دوه تن راشي چې واقعي چې لوکو خلق می بیٹی مورا بیا ورته وګورئ مخصمان فاحكم لنا فیصله وکړه او بل حق به ټیک فیصله وکړي او زیاته او ظلم به هم نه کوي زوبا صالح پیغمبر دی او هغه به سره دا غړي وړي خبرې کوي او په تحمل داوود علیه السلام نه ځای دا دلالت چې فکر دی حاکم درا د متخاطبه د خبرې برداشت کوا خاص کر چې حق بچا سره نو حال سړي په جګړه کې فنا نه دې سوچ یو او تعجب نه د حاکمنا یا د محکمنا یا د خصوم یو قسم تعلق د لکه مفتی سي څنګه اقتدا په پیغمبر نه کوي چې الله ته وګورو بلکې غوسه کیږي په معمولی خبره باندې بل يغضب كل غضب لأدنى كلمة تسطو ولو فلتقن اگر کشبه خطاشی دیو دخص منه او زما عزت خراب کو که بدن کې فکر کو معلوم بکی زه په نسبت دې پیغمبر او واپا دا الله په دې موږ ورته هم دی ما الله موفقنا لاحسن الاخلاق واحسن من الاخلاق دا مستقبل کو خاګو یې خصيفتو خلق فيه ما مالک کا زما په کار کې راکا دا زما برخه وعزلی غالب شعر امام علی فی الخطاب په خبرو کې خبر کې د در دلایل په مضبوطی قال ویل نه قد لمتا خامخا دې ته پتا باندې د سوال نه دي کا په مطالبه د ګلستا باندې اله نیادی ته وخت غلو غلطه دې را ټول غلطه وسخه خپل ګور سره او بشک ډیر شریکان ډیر خلک چې سره تعلقات وي خلطت وي ما خلق لري نور څه ليبغي بعض هم زیاتې کوي بعض په بعض مگر اکثر چې ایمان ورونه دي او عمل صالح وقليل هم اجر خلک ډیر لږ دي وزن داوود خیال کړو یا یقین کړو ان مفتناه بشک زمان امتحان کړي یو دل پکې د مولانا مفتی تفسیر ما تمول الله حساب بیان چې وی لري او بیا حوالی مو ته داوود علیہ السلام په بارک کې مولانا لیکي د داوود علیہ السلام قصه او د بنی اسرائیل خرافات عنوان دا درو داوود علیہ السلام په بارک کې هغه وی یو یو پیغمبر هم نه غني دا پتون وسره وایي بادشاہ یې غني خو پیغمبر نه دا یې ته اخوای دې به اخوای دا چې رب دی واده چې کتل خو خزلم بلو دا نه لري خسته او اختیار یې زیات د خو یوسف کې دا درو دا اوس مولانا وی درو او ته دا غوړې ته کوه ته پکې راوړې وې پرې نو بل ته وې بل دا بل درو مچن نو بیا ولګي دا بل درو مچن چې دا خو پرې خا بیا ته دا کنه بیا سوال جواب پرې خلک نو راوځ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نبتي وسره داغی نفس داغی خاون چو او یا حتی اس شي هغه په میدان فوج کې شو نو فوج افسر دی چې دا په ګان ځای کې کوم ځای کې هغه صندوق پروتي او دی الته ولادي مخکې خلک مقدمه الجيش دې پاره دې مقرره مقرره شنو الته شوی شو میاشت پروسې نه و سره مرسو خدای دا ورسته نو ایدا په دې چې خدای ورسته دا نه سليمان عليه السلام پیدا شو يهود او داري خرافات دا عنوان او تبدا راشه وای دا مولانا چې ویلي ورسم خبره کړې دا ما ویلي دا وای تاسو دا ما ته چا ویل مخکې پروس کال چا خبره کړې زموږ اخبار هغه خبرو شریک کړو نه رساله نو عبد الله اکبر سے ما ته خطر لګیو چې دا سره غلط خبر د بل نقل کی دا غلط کار نه ما دا قران نقل کړی ان الله تعالی ثلاثه په شته کې په قران کې ثاني شته په قران کې شته کې نشته نقل د کفر چې کفر شو دا ټول قران ټول کې نقل دی حدیث کې نقل دی نقل نه کو دا په یو خبره بیا مولانا څه پکې نور خبرې کوي وې دی یو سړی په بار کې چې خبره نقل شي چې پلان کې سړی پلان کې خبره دلته دوه قسمه او دا خبره د یو رقم یا بل اجر کلیه بیا د صحیح او خبره دلته دوه احتمال دا کې دې شي چې غلط معاملې وکړه یو څه خو هغه څه څه خیر چې اصل کول بل یو خبره دي چې غلط کار نه کوي خو خیر واو په صحیح طریقه په ځای طریقې حاصله کړه اوس راشه کوم څنګه خبرې کوي نه کار کوي مدد حال ته دې پاتې کې پړي چې پات نه خو محمل نه کوي او چې پلیت وي نو غلط محمل نه کوي يهوديان په خپل پلیتون داوود علیه السلام پسې هم مولد ته خبر شو هغه خبره کې نشي خبره وکړه هغه دا و چې په هغه زمانه کې دا ته چا دوه خزي یا یو خزي او دوی خو خزي الکه دا خزي ما ته پرې دا سهار نو او بیا وا دغه ته وا وا وا د مدینی په انصار کې هم دا وا او دا ځکه چې خواته يهوديان ناس دو بنو قریظه بنو وزیرو او یې خدا کار وکاو نو عربو دینو او څه قدم دانه چل ذکرو نو چې ذکرو نو خبره تقص وشولا لکه عبد الرحمن فی داوس او رضی او تویل زما دوه خزي کومه دی خوخه ابد تر دا ګره صارو کی راغلا ته چار یو دی ګیر راوته دی وایا مولانا ته وای په صحابه من يهود اثرو بل متبعو اصطلاح تاسو خبري او یو تر وخت نو چې حدیث دې کتلې بخاری کتلې او نه دې کتلې خو به تاسو کو ته بخاری ویلي نو کتابونه دی ویلي وای پیغمبر خدا او دغه مرګرو بس کول چې کوم ځای کې به وحی منزل نو انت به داخله کتاب خبره غوړه کولې ولې چې به شي چې الله د خپل حکم راغلی دا په حدیث بخاری کې شته جلد اول اخیری صفحه کو چې تاسو هم نه ګورئ راځي او خبرې کې نسبو تاسو مطالعه کړی هیڅ نه کو او بس پکې کو چې دا دا اختلاف څه تاسو لکه څه چې مترتب کی باندې ما مترتب یول دل دل وخت دا او یحیت او یاوی ایماندار بقوم په بازار کې اثر کوي وځو زړه هغه کمایل شو نو مطالبه ته کومه ته طلاق کړه نو اړه د حیاوت د شرم چې د حضرت داوود خبر څنګه واپس کړو په پاره نو په تمثيل ورته وضاحت وشو چې ستاسو پر دا مطالبه جایز نه اگر چې خلک کوي خو ته به نه کې ځکه د یو غزلا او استاد غني دي بلکان یجب علی یجب فرض راضی په داود باندې اي غالبا مل الطبي چې مقابله کړې د مل طبي سره او یو نفس خپل نفس مخوږه او رسول الله مان تعالی او صبر کړې په امتحان سکو نه اولیاء کانو کړي تفوس کړو د دې جنې او تفوس کړو دا نه پس داوود علیه السلام تفوس کو او حدیث راځي لا يخطب رجل على خطبته اخي سره بل بل چا تفوس تفوس نه کوي خو دې خبر نو چې هغه تفوس کړي دی عارف په خطبه نو بیا لا تعالی نو فرق ولا يقول عالم او دخل کوي چې هغه بادشاہ وایي غلې ولا کو دلې وکړه درې توجیه شي چاوي نه دا په شرک داوا سره مو چې خپلوان حق دي او دا خپلوان پاتې شو دا واستلا نو کته وی چې خپل وی زاید اسلام دا خیالو چې خپلوان نالي ظنن انه لو رضوان ها فلم مسلمون ما ته مناته هيبتو جلو اخي خو تاسو نه نو کړ او تاسو او دا خپل ذکر غلطه بیا دایمن هيبت راځي خلاص سګوري په عبادت کې راغله سره او خدا ادوار په اختلاف ولا وای کته خلطه په لکه خوخه شو دا نظر مباح نو مې انټرویو ولا شي پنځمه خبر پګما یو خبره وکړه چې مدعی دی او مدعی خبره نه کړي او د فیصله وکړه تثبت په فیصله کې ورکړه دا بنی آدم طاقت کې ظاهر قصه ده یا او نعده کنایه خجل ده دا د مسلم نه او قبول شي د دې اقوالنا هغه دي چې نقصان منصب پیغمبر ته صحیح او د قصاص مشهور خبره دي قریب له صحیح دي چې په دې کې زیات نقصان صحیح منصب پیغمبر ادي ولې حضرت علی وايي په والی کتابونو کې څوک بیانې خبر داوود علیه السلام او څنګه بیانې علامه القصاص موږ ذاته کې قتل ما القصاص کړ کدا قصه شاله کار کولا په دې وایي دا دې کټ کا چې سګور نقل کړي دا دې کټ کا خبره کا وکړه یو دې خو کټ یو دې خو کټ کا او کار کا زه یو سر شپې بلو او دا د پیغمبرانو مسو کې ځام لګي او دې ویل دا لري شهادت دی چې دا حد بدل زیات دی او چونکی داود اسلام بلو پیغمبر دی مګر د دنیا د ټول د حدیث ثابت نه دی وای ابو حیان زما غلا خیال له ظاهر دا سوی دا سړي خبرې دي بني ادم دي خو به یې مغتل دي او به سخت خبرې کړي او دا خیال دا په مفسر علي ما مړ کوي دا غوه دا دی لا یو قوم له قصد کړي چې دی ورته جمع کوي شالت خلق ولګل فظن ذلك احترام الله تعالی امتحان وسکی کنه وسکی حاملی چیرې ته وي او غوړه دې ته وي خو ته هم وي کشات کې نه قول نه او انا بهن صلاه هنا راځه په دې کې چې موږ څنګه هنا زه پلایم او درې درې او څلور په دې کې وړه نه هونه ونادتي خمسا زما د رفین زما خدمه تو په هنا الا پسند ته جوړ دي هنا یو ځان نشي تخي دې ډوړې ما د هغه خدي محبت پر روح حاصل کو وتحالها هغه میدان ته موات لري د وتوها او برابر شو دا لري پر انت پکې راځي او مسعود ولی دا چې اوسا زما یو ګلره خز ان په نرم او خسته دا یو لستل دا مولا او بیا دا نه مستوای فقالت منها وما دې په ملکیت کې راکا ما سره زم کا وعزني غالب سمانی کې خطاب خبرو کې د خبرې په ما زیات شي دا درو انجا به حجاجین لم وتق لك دلائل وجه زه معنا زیات دي قالوا من لقد ظلمك خامخا بیا تکلیف پتا باندې مدعی دوی پتا دی مطالبه جاره کې سوال نه دي په مطالبه د ګړي ستا باندې او اعلان عاده په وس د ګړو راځه سو کوئی مدعی خبر نه کړي او مدعی خبره وکړه پکا خو ته مدعی دی قران ذکر کړي دا به خامخا کړي دا کله کې دی شي چې مدعی به خبره کوي مدعی باندې کې چا په دا قولم کړي دا مدعی خبره په مظلوم کار شو دا غدیر چې ابو حنیفه یا په بنو وی عبد الله ابن عباس وای چې دا راکان لږه مستعمل شو په دې شامل ساجدان نو رکوع ترجمه د رکوع چې کومه د راکان هغه مستعمل دي شي په دې سجدي باندې یعنی کسي مو تری تلاوت لازم شي او سره څه کوي رکوع کوي ځکه چې خره هو زید او ته رکوع مو زید سجدي مراد ده کله په راکان او خر ساجدان ونی راکان چې کله په قائم کېږي شي نو عمل د رکوع هم قائم کېږي شي دا د ابو حنیفه خو دې اوس خپل رائے دا ده چې ولا اخوا پیغمبر خدا چې په سجدا په رکوع نه کړی او ما ته هیڅ معلومه ده احتیاط دا دی سړی سجدا کوي رکوع نه بل احوط په لوړ ده اخر خبره متکوله ده بیا وایي دقه سی پیغمبر خطا و ان لکم العظیم اگر دې ولې قصتي هي على مجروات شبه لموقع دلته نو قصه ده او دې قصه ده حضرت په بارک هم شوی ده او دلته ملامت یا را انت رغو تختی بی نفسکم الله دی آلت مخشته دا څوک وایي وانت نور خبرت خنش دي انت مو علي محبت خبره ده دا څه دې قائل چې یو پیغمبر یې نشي محبت تبيوش د حرکت بلکې ثواب دی پدې کې چې محبت کبیره شي او الله یې په مکه حایل شي قلل شي وانت خو دغه څنګه یو چې جن کې حد زینب شو او مکه او ول به مسلم دی دا ټول دوه کې غلې ورکوله شاده باندې کوله انت زړه خبر وانا فغفرنا له ذلك ما تداجروا او دلته وایي د وجل سلویخ شپې حتی د وخت د وجله غیاګان وشي وی یاربا تندې زخمی شو وګه ختم شوی غلطی زما په خپل دی دا ودا وګه یو مور دې کم تګه چې خروج دې کم مزدور چې مراد ته وکړم ستا وخت ته چې رښتنه غیاګان ټول دای نه وچ شي معاف دا یو روایت شو احمد بن حمید بل روایت عبد الله بن حفیظ روایت زهور یعنی سجیق سلیخ حتا لو غنی د بیان کړو سری پټ کول او بچ به اسکله نو ضحی سی په کې د وخرو یو حساب ته کوو بل حساب پیش کړ احمد ان ثابتین وو کوټه رکړې په دې کې ریخه چولې نو هغه روان شي دې په خپل خپل لمدې کړ بل یاد تشکی دیان پسند شو جلی حتی چې راکېل په شو او خو دا او کرشه پیدا کړ مخکې او دیار د الله کرو وقلقو بل یاد تشکو داوود د دې خپل غلطۍ په خپل کټ کې لیکل کړو په خپل وضو کې لیکل نه قشه خاطی او دیو په کپی لیکل نه پات او چې موږ ته وګورئ بل یاد تشکی داوود سره نو څه قسمه پس حتی اماته دا مختلف کتابونو احمدو والحکیم والتنوی الاخری بس وإن له إن لا زلفا او خامخا ثابت داود تفایا په زمن زلفا ذکر وحسن مآب او خد واپسی بار تقدیر داود علیہ السلام د شان مطابق چې کوم شی وی لکه مخکې چې کوم خبره کړل بس د خبرې دی یا داود انا جعلناک خلیفہ فی الارض اے داود موږ زویت خلیفہ په زمکه واحكم بين الناس بالحق فيسلم ولا حكم الحق ان یاتیوی خلیفۃ الله بر رسول توای حاکمان ته خلفاء او په خلیفګان دی وګوره او د الله بو خلیفہ اوس وصل بعضو چې خلیفہ دنیا کې پکار دی نه قرطبی ګوري روان جلد اول ان جاءت خلیفہ اسلام کی حکومت پکار دی تا پیش خلیفہ پکار دی اس قال ابن الملک انی جائز فی الارض خلیفہ بیا حدیثونه پیش کړ څوک چې مرسو د خپل زماني خلیفہ نو ما ته میتر جاهل بیا اجماع د امت پیش کړ او آیا صحابه کرام د څو په شعر او خخینا خبره پوښتنه تر هغه وخت پورې چې دا خلافت مقرر شي مگر ابو بکر الاسم په قائل نه دی یا احسان دا غنوم دی ابو بکر الاسم او چون کې اسم کون ته وی دی کون دی ځکه خبر او الله حدیث کې شي دا شي او څو کې راځي مسله کوم اغم کانو دی ورته خبر پوه شو شرقائل شرفیق اکبر تمام دنیا متفق چې خلیفہ پکار دی خلیفہ پکار دی وای شرقائل وغیرہ کې تو درباد معتزله وای دنیا خشي کنه د سحاجت دی لږ پکې نه کول وای خلک په خپل خشي بیا حکومت ته ساتي بعد تقدير والمسلمين لابد له امام ورسو الامام او بیا رسو الامام والتقدير للفرائض او بیا شامل المختار ولا باب الامامات کې د امامت دي او ولا بلغت دا ولا امامت دي د محلي ته غټ امامت دي مرکه ته ویل شي او دا لازم دا په غیر د مسلې حقيقي الله سبحانه احکام شرعيه موقوف په سمانه فري قاتل نه قصاص والا په حکومت کې دی وای نه دغه لاس کټ کما کیږي وای نه ځاني د بجل دا په دغه باندې رحم کا کیږي وای نه نو وای کنه یتیمان له ډوړې ورکول او هغه دغه تاریخ تعلق کې دی شي کندل کې دی شي موچیک ته دی شي وای نه جمعې او جماعت باندې ټول خبرې شته چې مطالب دې دوه مکینی باطلا بی فیدی عبس سه حکمت وی ذالک ظن الذین کفروا لا ګمان د کافرانو له ځای پیدا شي حلاکت د پاره کافرانو د وځوي د ورونو ایو ګرځي چې قیامت نه نو چې قیامت نه نو څه پکې یو سره ایمان راوړي عمل صالح کړي دا وختي د خو په خو دې فیحتو ورس کړي ایحنی کې هم اندو درته یو ګل متقین په کوم ځای کتاب هغه کتاب دا قرآن کتاب دی انتم مولیکم تر ذکر کې مبارک ډېر مبارک دی کې ډېر فائدې دي کثیر المنافع دین او دنیا د دنیا په یوه کې دي د دین هم دي د دنیا معاملات په ذکر کوا د دین معاملې په ذکر کوا دینی په کې هم دي دنیوي په کې دي کثیر المنافع دینیا او دنیوي عبادت کوا دینی شي د دنیا چل د کوا تر څو له خپلات سو دلو مشکیاتو د کوا مبارک یدبر آیاتی او دې لپاره چې په دې کې خلک سوچ پیدا پکې بل شو کتاب د پیدې د دنیا مختلف کوم څه داخله کوم او سوچ به چې هم کې ګوره دا دنیا چې په قران ته کوي په قران د پیغمبرانو کار دی د پرشتو کار دی د موجار کار دی د بلکې خلک کوي قران موږ مکلف یو دا خصي فتنه دي تاسو دا ته مخامخ شو فقال ویل ان يحبط خبرها اوس په خبره په دې هر یو خبر کې خبر دي یو خبره چې مشهور ده جمهور علما په قائل دي ابن کثیر په قائل دي او ابن په قائل دي نو پسې عمل کول دا غدار چې اسونه د ماسپخین نه پس کړل او چې اسونه د ماسپخین نه قتل نو قتل او ډیر اسونه نور فناش حتی توارقی شمس بی حجاب نور فناش یو دویم حتی توارقی خیل اسونه فناش دلته کوم ردوها ولو مخاطبین ته ملازمین ته وي واپس کی اسونه حجاب نه راوړي ردوها لري دا اوس خطا فقه شروع کړ يمسح مسحا اسونه مسح کوي یو ترجمه تور راوړته درځ دا دی وا ادا پندای ولوا اب حضرت عمر راغی څنګه کولې کفار ته سخت خبرې کولې الله دې ملعون کی پلان کې الله دې کوم دغه دغه کې ورنه زمونږ نه خراب دې هم دا معنا خراب شي معنا پاتې شي دا هي کنا وښ امام راضي دا خبرې کوي چې دا څنګه پیغمبر نه ګناه وشو د څه هیر څنګه وشو بیا پلان کې او سره هغه فرمول ځبر کې وي خیر په وخت دا جایز دین دا غي نو پس اسونه زپا کړو او خرو بل خبر امام راضي خپل کړی دا غدا ردوها اسونه واپس ته نور نو نو الله مخاطب دې پرشتي او حجاب نه مراد استبر دې نو ته وځو ورسې پته پیقه سرونو یمسو مسخن دا اسونو دی ماهر دا تندې ولا صرف لګوري څنګه دی مرض کې رښتي جوړ دی نه جوړ دی او دا هم خلکو ته خېږي ګل اسونو په چلم څه پوهېږم په تربیت هم پوهېږم په دې او پندې ولسی او خلک وشي د دین لپاره او اني احببت حب الخير ما من وكلا مين ده خير یو ترجمه ما من دنیا سره وکړه لا اتو سره امونه نه پاتې دا پکې او بل ترجمه ان احببت ما من حب الخير خیر معنی خیر الخير معقود في نواته الخير دا اتو سره هم خیر ما دا اتو سره محبت وکړو حب الخير دا وجد محبت خیر دا جهاد دا دا شنو یزل شو پاو کې جواب شو پر باندې د زوال نه پس الصافنات صافنه هغه اصل چې بدري او ولادي یو خو یو څه سوي لګول فقال اني احببت ما يملك الا حب الخير من الدنيا اصل دنیا او شاغله ذکر دي او ترجمه مذکور شم خدا غره په خیر سره کوم خلک بیا وای او جواب کوي بیا وشان د بي مشکوس په ذکر درکنا جهاد د دون نه پاتې شو او په هیڅ او چې کوم خلک امام راځي خبره کوي اني احبط رب الخير عن معنا د څو د مين د ول د یاد سره دې فند الله یاد سره جهاد او دا بل څه اني احبط رب الخير او شاغله ربي په دې پوښتنه څه وایي ردوها علیا نو ته خبره کې رد الشمس علیا فرشتي مخاطب کا ردوها خپل خانه قرار خپل خادمان مخاطب کا اسنه واپس کې ما فتفقا شروع مسحن مسحن لپاره عامل دو بسا فيمسح مسحن او د مسح معنا ذبح کول کته یو مسح بیا چې فمسحو ول دا دغه ابو رسکم استمنه کړی دا څنګه نه هر دې کونه کله به یو کله به دا قانون کو دام تشتري او دلته په عبد الله ابن عباس نه جاب الله زم خشرينا د قاموس نه حواله ورکړي چې په وخت دشته هغه بل خبره فتفق مسحن مسحك ولا مسحك والبوري تحقيقات کوي بالسوق پندو باندې والاعناق بالسوق په پندو الاعناق په سرتونو باندې او کان تقریب الخير نزدې کول دا ټول الله ته مسنون کړی او دا الله غفار شي دا د نور ترجمه او د پټ بیا خبرې کړې یو دوا درې سره پنځه شپږ بیا جوابونه دي موږ راځي طرفنا او د بیا خبره کړه د جمهور خبره نه اکثر پدې او دا بل خبره ده زه خو زه د شان ورشا شاګرد سبق ته ویلم نه ان شاء الله زه کتاب ګورم مطالعه ناغوي چې نرم شاه اصلاف د دوه درې خبرې کړي نو دام کې دی شي دام کې دی شي چې کومه دی راجحه ته اخلا او چې کومه مرجحه پیرا ما په خبر پوه او با بل مسله په دې چې چا کومه خوخه وای دا الله وای نه دا نور درو دي کو انسان مون ته ګره خبره کړل ظالمان څوک دي په صحابه راځي تاجیر پر دي تبع تاجیر پر دي نو څه خبره چې کړي دا بسکه لوی علماء باندې اعتراضونه کوي نو دا خبره مکه وخه خامخا په امتحان کې اچول سليمان امتحان کوم د سليمان عليه السلام والکنا په دوله راځي په مسلمان د سره یو بوټه ثم اناب د بیا الله تعالی شو ظاهر ته هغه چې زمانه په پیتنه کې دې کې مست خبره نه کوي څه وایي څه مطلب په امتحان کې سليمان اسلام شو او ورځوي دا په توسه باندې جسد مختلف اقوال شیګار په ګرات وی او د امام یو ابي عبد الله داوود علیہ السلام سليمان اسلام پیو شو پیرار وی شیطان وی کذالک پیو شو نو خبره خدای دا خبره ټیک نه زګه ټیک نه دا چې دا پرشتہ هوا د مسخر شو رسو دا د طبيعي کې هوا او بیا ته په الله اعتماد او ځاب کنه چې دا خبره څنګه کیږي انا دا خبره کوم سليمان سلام جهادونه کړی په جهادونو کې د کفار د ملکونو نه خبره اوسه یو پکې خزر د بادشاہانو جراده مولا جراده او دا درې وکړه نو سارا ته مخلوق له حاجت ته نه دی ویل کوته وای دا کوته وای نو کوته به ورنه یا موته کوته راکړه او دا حکومت به اصل دی کوته پر اصل نو پدی وخت شیطان ولګي دا یو سحر من شیطان دی ولګي دا د سليمان په شکل باندې مشکل بیا اتل کې سليمان شاف لم كل العام انه ياتينا ونحوله وما كان ياتي قبل ذلك فلما الشيطان انه قد قتله وظن انه قد قتل دا پکې راشي لا ابو حيان غير دا شيء يهوديان او د څو ستایو زناد قوم یو عاقل لپاره پکار دی دا خبرو کی څنګه جاي شي شیطان راځي د یو مشکل باندې حتی چې خبر مستفا کیږي او اخر ته دا پیغمبر دې کدا یو خدای الله پیغمبر باندې کومه خبره او ډیر قبیح په ګرځي سليمان دنیا نه خبره وکړه اته سره دې کوي نو انا دا ونه کوسه ادا ته چاوي دي ابن عباس نو واقع پروګرام وې دا معلومیږي د پروګرام په موږ په واقع دا کار مشهور شي او کار باندې قال کول دي هو کتابونه وې تاسو خو به په اعتماد شي حکومت ته اسو معنا بیا الله پر ذکر ده بیا به د ترجمه سګی ده بل ترجمه دې کنه د بیمار او سخت بیمار ده نو ارکان علی کرسی د سلام علی فسر سليمان په خپل په کرسی ما موږ بوټه اته بوټه اسو معنا بیا الله پر امون اکثر وقت لا توفن در لیلہ تعالی سبیل امرتی بیگاش پیلہ بد او یو بیان پر وقت او د هر یو شخص ور پیدا کیو د دین لپاره جهاد کوي ان شاء الله کیږي شو یو حامل سو مگر راتلو کو په یو حصي د بنی آدم باندې بخاری مسلم فرمایي ته سم کدا ان شاء الله ویلې په پیدا شو د جهاد پر سان نو دلته پکې څه ویلي 70 په بل روایت کې 40 او چې مړ پکې ان شاء الله وایي دا هیڅو دا نه مناسب کار څه پاتې مولا سره ورکنه کسری غوږ په کوفي باندې صدام یو بوټي یې بچی نه تمام ثم لا بیا راځي الله توبه یستلج ما راځي ما په دې حدیث باندې خپل زمان صحیح څه ته نه نو ما پکې یو خبره کړې تاسو چې چې حدیث یې رب کوی حدیث کې راځي چې یو حدیث وی مستری استراب ته نه خوځې دوه ته زربا دې زفرابا تا دې څوک خوځې دل چې یو خوځې کې نو یو یو شانتي وای بلې بل شانتي وای بلې بل شانتي وای نه ځای سم یاد شي دلته پکې 70 روایت شته بخاری ګوره دا څه 460 355 دنجل 1113 شپه دا نو دې په دې باندې پخپکې د خدای د قحط مولانا شبی رحمت مولانا اشرف علي مولانا عبد المعين دریا بری ټول هم دالي دا خبره کوي مولانا موجود چې په دې آیت باندې پخپل دې آیات کومه ابن کثیر وې د طریق شیخ خلق نه غلطی دي ځان مخاو بس ته شیعت شي بشي شي ځکه بیا مولانا وی ما احتمال خیال دار چې ته په دې کې راغلی ځخپل ځینې زمانه پس بداخلي خو بیا د خپل خبر له انا بو پښو د اختر پر او دغه بچیا د چې وخت چې بیا شاش کنه نه فوت نه پسو نو هغه داسې یو سره دا مثال دی وی هغه لرګي وو نسم هموار کړی شي نه آل سره وو حکومت دی ګړ پښ زما خیال ته او زه په دې مقام استم ولقد فتنا خامخا په امتحان کې شورم سليمان عليه السلام والقينا ابو زول ولا کرسی په کرسی راغه باندې په تخت دغه باندې جسن بوټي دغه دې بیمار شو یو خبره جسدن هغه بوټي څه شي دي هغه بچي چې دې چې بل اسمان ته خېجولې هوا ته هغه راغله شي دا دا ترجمه جسدن یو بوټی دا چې دا غد بیانو کې یو زنانا نیمګړې بشر بکې راو دارو المانی دا مولانا غریب ولستنه الصم انا برجو کلا دی الحق ما ذکر ول په هیڅ مرکو زما په نظر او انا واستغفر ربه او الله نه بخښ غواړي چې مور ما دا خبره کوله چې ما ان شاء الله ولنه او دا خبر دې حقیقت څنګه کوي چې بل له مو کوا او حکومت وې غواړي یا الله شون کې پیغمبر دی او هر زماني حالت دار چې پیغمبر ته هغه موضوع ورکړي دي شي دا هر زماني سره مناسبت خوري نو جار الله څخه خدا شي کان سليمان ناشن کې بیت ملک او نبوتي وارث الله اراده کې زماني سره موضوع پیدا شي چې زه سره ما الفت لرم او دا حکومت به زیات شي دا عادت نه خلاف دا زمانه پیغمبر دی شي او دې کې نور خبرم دي چې علامه د قبول د سوال سوال نه قبول شو یا به ورسې کما د الله طاعت وړي وکما او بیا وایي د په زمانه کې د معجزې دا خبر شو او بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې د څه خبر وي د عیسی السلام په زمانه کې څه وو د عیسی په زمانه کې فصاحت په لاره او جوایي د ذکر مختلف چې الله نه تاسو کو الله زیات ورکړي د پیغمبر د زیات کار شي کولی والشیاطین او مسخر کړی موږ هواګر پر پیریان کل بنائن هر یو ابادی کوونکې وغواتین غوتی وهونکې په دریاب کې واخری نور موږ مسخر کړی مقرنی تړل شو کې اسفاد په قیدونو کې اسفاد د صفت ورکه اسو په غاړه کو ته غول واچوا تفصیل دا دیش شیطان په مختلف خلق مشغول چا بابا لري کوي چا بوفي وي او چا په ماشي کوي او تړل هذا عطونا الله طرفنا وتر خبر کې دي دا زو بخشش دي دا الله طرف وتر خبر شي دا زمو عطوا فضل احسان کوا و او امسك يا ساتا بغیر حساب ستاسو حساب کتاب نشي کېږي نو ترجمه بی اندازی دا ماته حکومت کړ او بغیر حساب تاسو ته محاکم نشتی په شی باندې تاسو ته پوښتنه کوي یا حساب په آخرت کې نشته دي یا دنیا کې نشته دي یا بی اندازی دی او هذا اطول کثیر جدا لا يعد ولا سمو بی اندازی ډیر شی نه کړی هذا تفسیر بیان چا په دې سیمه دي دا په دې غږ وای دا دوه بیان ستادي چې سل دي بیان دي یو کم سل دي او یا دي اتیا دي او د ټول خپل په ورځي او دا کار کې دا کام د بخشش دي هذا عطاونا الى موهبه لوسن نسام النساء والقل اجمعين دي لا يقال دا خبره ټیک نه خلافا لكم وای دا پکې وای مولا ته بیچ دا حدیث دا عقل نه پسند دی تاسو یو خندل چې دا خان نه پته واقع ته څه یې لګا نو ما تاسو نه پوهیږئ نه کنه وای نه مې وی وای دا غلط حدیث لپاره یو راځي د قران خلاف ده دا عقل سری خلاف ده د حواس خلاف ده مې د ابن حجر شاګر کوم ما ابن تیمیه او په دې خپل کتاب منهج سنت کې دا خلاف دي دا هم ګوره غلطي ما ابن تیمیه نه دی هغه دا طاقت دا په دغه خبرو کې خلق ورو خلق تاسو اوس خو خان دی کنه خان دی خو خان نو بار تقدیر او خبر مې ته وکړي او یاد وای هاذا عطاونا لكم بخشتي فمن احسان کوا او سکی اساتا بغیر حساب دی اندازی تا تا سوک اندازی حساب کتنیشی یا قیامت یا لگن تپوس نکی وذكر عبدنا ايوب يا كبندنا ما ايوب عليه السلام فاوقي اواقي خبر ربطه اني مثل شيطان ما تشيطان مثل بنصب فتكليف وعذاب عذاب در الشيطان څه مطلب شيطان خو په مرده مسلم کی دلته پکې زمخشري او الکر زمخشري دا خبرې کړي چې دا بسنګ وشي د شیطان خو دغه وسوسه کې شي نو څه شي په هر چا وسوسه وکړه او د وسوسې خبرو منله نو عذاب راغی نو ګویا شیطان ته نسبت شو سو وسوسه دا و چې ما دې الله امتحان راوړي صبر کولای شم کنه شم کولای اصول وسوسې ظالم ته ویل چې زما پر اساس او د شیطان وسوسه پیدا مکه مو نه کړه سو یو بادشاہ او کافر چې پاینم تر سو خپل ګړي شیلل کا او کافر سره لښن درنو کړی دغه ټول اقوال زما په مال قابل ندي د منصب موسی دا ما ترسل شیطان یا وسوس کړی دا یا خلق ته وسوس دې کې زما بار کې ما ترسل شیطان مسلم په تکلیف وهدا نو الله ته اوس درې دې خپل وه دې دې دې هاذا مسلم دا یو چې نه مقتل لمبر دې وهذا شراب درس کول د چنیر یو ودد هماری وای زما په ایمان دې مو وای دا ته په ایمان یو شي نه دا وستهم ولما چې خلک نو یو د کوټوا یو د زمبر شو دې هغه خو یو ده کنه نه هغه دا مقتسلون د لمبر غیر بار یخ ګرمه اوسم او شراب ته مشروب نه سکا دنو وهم له اهلو بخلا مت اهل دا سو مرو وفات وی اذن شو دلته پکې چنګي نه په بدن کې ګرځېدل دا پکې وایي په ډیر هغه ډول شي د صبر کړی سو کوی د قدم نه د دې له پورې ټول دانه دانه وا په لو کې چول شي دي په دې پوښ حتی بدا مزرا په دې کار شي خو بوله منډه وهلې ایوب رسان ته ته نه وای په تبر مصیبت ته نو الله نه ډول نه پوي دې چې تلل یختي خط کړی د روي لپاره او دا نور خبره وای دی اهل تحقیق وای چې دا خبره باندې کې د پیغمبر شان سره مناسبت خوري مرض به اصله شي خدا سي مرض لري خکړه کې دي شي بیان شي کې دي د یعقوب علیه السلام سترګو باندې هغه مس پردي بیا د پیغمبر سره دغه ټیک نه ده او دا خبره د حضرت داوود ایوب علیه السلام سره شي دي نو دا نه او بعد دا دا دو جنکه او صحت دې سنمو یو مصیبت راغله دې بیماری راغله وخذ واخل الله په دې لکه خلاص کی زخسن یو موټه د غیا د غیا موټه والا او زخسن ته وایي حد صغیره وایي کې هونډه ډکې د حشیش یا د ریحان د قزبان فضل به په یوه ولا تحنس حانس کېږي مو قسم کې ان ابن صابر من مدرس صبر کوونکې نعم العبد هو انه اول او دلته وای دا رخصت ته دا غره پر دې زم نه پر بعض علماء دا حکم دا غدي خدای دې زم کو مسلک هم ستړي حدیث پیش کوا د عبد الرزاق سید مسعود بن دین مزم یو سره او په یو خرج سره بکیلو په خپل بیمار تفوت اوس دا چا دا مقعد نه پیغمبر خدا یو څنګه راواله چې پاکستان وړي وړي څنګه یو هي پاره یو دل په پاره دا حدیث پیش کوي فلې په یو سره نه کار عمل کړی مریض قریب الموت خبر څه اهل په مسنا په نو سم د قشن دی زه حدیث پیش کړي دوی شو لیکن شر دا د څنګه وته رسې دا څنګه هر وایسا ابن عساجر ابن عباس دخل کوي دا بل څه په نه خصوصیت دی احکام القرآن دا سوتی وای د مجاهد نه دا ایوب یتی وای کیا شافعی ابو حنیفه او ظفر وای وزن ګل دا کارو کوي دا ششته وصحیح بقاء الحكم بیا روان دي روان دي اته په دې باندې بل مسله یو سری قسم خو زب خپل خزه جامل ور کومه حتی چې په عرفات لري هغه ته وي په خیر سورکا او بیا بوز عرفات ته وس به وګروا فقال انما انا يوم ما هو عرفه او ته اوس په دې وخت کې کار کیږي چې دا وسه او ډیر خلک به دې تشکې په دې منځ کې روا دي او دا اصل ګر صحت لپاره وایي زه هر حیلات واجبې لکه د حکم زکات کوي نه ما سره زکات مال دی کال کې پر شي نه سبا پر کې جوړ دي پس بس پس کله سره یو ورس نشدیر شي یو ورس نشدیر شي خپل پر کې وره امام ابو الکلام آزاد خبر کې تذکرہ کې مولا عبد النبی دا اکبر بادشاہ غټ عالم شیخ الاسلام هغه بل کې دو یو لس نشي به مال ځان تر پروت په کور کې یو لس قبر دی دا کلی رسمو سو نو چې یو لس نشي شي نو خزي توای دا مال وال ستاشو یو لس نشي نو ورسو دي شي خزي یو لس نشي شي خاوند مال وال ستاشو نو راو راو کده زکات لازم دی وای کات وشه دا هلی روان دی یا یو وینه سره غسل دا یو خدای واده کړی دا او دا یو څو صفائی په علت په کاری دې دې شي لکه موږ دا استبراء ختم شي چې خاله وتوسم وی دا او دا مطلب په ایمان کې ده بعض علماء حلي مطلقا جائز دي بعض مطلقا جائز دي وقد اطال كلام في ذلك العلامه ابن تيميه كتاب يقول په رد الحيل باندې تاسو چې دغه مسایل وګوري پتا وکړئ راځي نو هغه حیلې جایز دي او هغه نه که ابطال د حکمت شرعیت هین غلط الکه د فکر وکړه چې دا موږ نه پوه شي موږ باندې فرق پاتې شي روټي نه خراب شي دا نه روان ځان ورته حق ته ځان ته خپل مقصد ته په دې پوه شئ بیا کې دی تحیه تحیم د ابو حنیفه یو تر راغی ابو حنیفه ته شیخ د پلان کې لور غواړم ما ډیر خط مہر غواړم او زما طاقت نشته سو نخشي ته دا ډول مو سند پر هم شي ما دا هم ما خو د پولیس خبره کړې و ته لاري پته بس دا وایي انه انسان من عبدكم وذكر عبادنا يكم من دار زمنا ابراهيم یاد کا هغه باندې ابتلا ده په اسحاق یاد کا په غیر ابتلا ده په یعقوب ده ال ایدی خوانان د لاسونو د لاسونو معنا د لاس من طاقت ده د لاس خوانان طاقت خوانان او طاقت د دې معنی چې بدل موجود دی د عبادت د طاقت ته او الابصار بصار د بصیرت نه خواندان د پوه دي دین په هوته طاقت په عبادت کې او بصیرت په دین کې دي ذکر د ایدی دي مراد کنه عبادت دي مراد کنه قوتونه دي ذکر د بصیرت ته مراد کنه پوه دا د دینو ان اخلصناهم من دي ځان لکړي دي دي خاطر په یو ځان لشي باندې یو خصوصیت تلار یو کم یو دی ذکر الدار یا داشت قیامت دی د دې په څلو کې تک راستو موږ خاطر دي په خصوصیت باندې یا ذکر الدار هغه څه شی دی د قیامت یاد دی بس قیامت پر تمګه ته پروتو تک د خصوصیت